بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الحرم دی باب کې د حرم د فضیلت بیان دی چې حرم له الله یو فضیلت ورکړی دی چې هغه فضیلت الله نور زمکو لا هغه نه دی ورکړی او دی زیل او دی بقعی له الله یو احترام هغه ورکړی دی د دې وجه نه بعضی احکام هغه د دې سره خاص دي په دې بل باب کې بیا یو مسله هغه شروع شي او بیا وروسته د علماو ترمنځ هم پای کې اختلاف راغلی دی ځکه پای کې بعضی آیتونه د قرآن هغه داسې دي چې د هغې نه هغوی بعضې استدلال کړی دی او بعضو د نورو آیتونو نه او د نورو روایاتو نه مسله دا ده چې آیا د مکی د ازمکه دا وقف دا او پدې کې اغستل خرڅول د دې زمکو دا جایز دی او کنا دا مسله منګه په سوره حج کې ذکر کوو پای کې قران وایي چې والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاکف فيه والباد د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بعضی نور فقهاو ابتداء رائے دا وا چې دا وقف عام دی د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بعضی نور فقهاو داغي قول دا دی مخکینی قول د هغوی دا و چې قرآن کې الله فرمایي چې په دې کې مقیم سړی کوم چې د مکې باشنده دی او که دې ته یو سړی د بهر نه راغی د بهر نه یو مسلمان نو هغه په دې کې برابر دی د دې وجې نه د مکې د ځمکو نه خرید او فروخت جایز دی او نه د دې څوک د چا نه کرایه اخیستی شي نو خدي مسله کې خو ډېر اسانتیا وي خو سره د دین چې بعد کې د فقهای احناف رائے لکه هغه هم د د جمهور د رائے د غي سره موافق ده او دوی مرای چې کوم د امام بخاری دا او دارنګ د جمهور علماو د فقهاو دا پای کې هغه دا وی چې نه یو دی دا مسجد حرام او د مسجد حرام سره چې تړلی کوم مناسک دي او کوم زیونه دي نو داغي حکم هغه جدا دی کوم زیونه چې په مکه مکرمه کې چرته چې د حج ارکان ادا کیږي نو مثلا بیت الله دی یعنی دا مسجد حرام دارنګ صفا مروه منا مزدلفه عرفات وغیرہ نو دا زیونه دا د مسلمانانو د پاره وقف دي او په دې کې به د چا مالکانه حقوق هغه به نه تسلیمیږي دا د امت اجماع ده باقی مانده د دین علاوه چې کم د مکی کورونه دي زمکی دي نو پای کې به د یو نه به بل ته وراثت هم پاتې کیږي او د هغې اخیستل خرڅول هغه هم جایز دي. زادالمعاد کې ابن قیم د هغه هم یو رای ده چې هغه وایي چې اخیستل خرڅول هغه جایز دي ها البته کرایه اخیستل هغه ناجایز دي او هغه منی دی دا داغی یو خپل رای ده نو په دی بل باب کی بلکه په دی را روانو یو سو بابونو کی بیا هم دغه مسله ده او پای کی به بیا ور سره ور سره غ دلایل غ ذکر کو باب فضل الحرم د حرم د فضیلت په بیان کې دا باب دی وقوله تعالی، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها امام بخاری د هغه طریقه هم دا ده چې په یو باب کې د قران آیتونه په یو مسله کې راغلي نو دا غین هم استدلال کوي د حدیث نمخ کې هغه ذکر کوي انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي یو یې د سوره نمل آیت نمبر اکانوې پیش کړی دی او دویم د سوره قصص آیت نمبر ستاون، په دواړو کې د حرم د فضیلت بیان راغلی دی، بېشکه ماته حکم شوی دی چې زه عبادت وکړم د رب د دې کلي کوم کلی الذي حرمها دا هغه کلی دی مکه حرمها چې الله دې له عزت ورکړی دی. وله کل شیء او د دې الله د پاره اختیارات دی د هر یو څیز هغه مختار دی نو کوم ځای له عزت ورکوي نو الله د هغه سره اختیار دی وامرت ان اكون من المسلمین او ما ته حکم شوی دی چې زه شم زه د غاړه کې خودونکو نه او دا قول د الله تعالی اولم نمکن لهم حرما امنا د مشرکینو یو غلط اعتراض او داغي یو شبهه په ذهن کې وا شیطان چولې وا که تاسو ایمان راوړو نو تاسو به د دنیا کاروبار ته نقصان ورسی که تاسو ایمان راوړو نو بیا به دنیا والا تاسو سره ترک تعلق وکړي، تعلق به درسره بیا نه ساتي، لکه څنګه چې نن د مسلمانانو د هغې یو تصور جوړ شوی دی چې یاره موږ که که لږ څه وایو نو امریکا بهادر چې دی نو هغه به زموږ نه خفه شي، بیا به زموږ د دنیا نظام نه چلېږي. دا د مکی د مشرکین هم شیطان په ذهن کې هم دا خبره اچولې و او نن افسوس دا دی د مسلمان په ذهن کې هم دغه تصور دا ابلیس چولې دی نو قران او توي چې ما تاسو له په حالت د شرک او د کفر کې په حرم کې مې دله امن درکړی دی او دې ته میوې د هر طرف نه راخکلی شي حالانکه په دې ځای کې خپل اسم نه کیږي لیکن سره د شرک او د کفر نه چې ما حرم لا امن ورکړی دی او دې ځای ته میوې راځي او ستاسو د شرک او د کفر د وجې نه ما نه په تاسو میوې بندې کړي او نه په دې ځای کې فساد دی، نو چې سره د شرک او د کفر نه ما دا هر څه درکړي دي، نو چې تاسو ایمان راوړئ، کوم چې د کعبې هغه اصل ځای او مرکز دی چې هغه د توحید مرکز دی، نو چې تاسو ایمان راوړئ او توحید ومنئ، نو تاسو ته به امن ولې حاصل نه او په دې ځای کې به خیر او برکات ولې نه نو د دې وجه نه د حرم یو خپل فضیلت ته اولم نو مکه لهم نو ایمان زین دې ورکړې د مشرکانو ته حرمن په حرم کې امنن چې په امن کې دي یجبا الیه ثمرات کل شیء او راخ کې شي د حرم ته میوي د هر یو سیزه حالانکه دلته یو شی هم نشته رزق من لدنا د پاره د خوراک زمنګ د طرف نه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه نه پويږي او هغه د دې خبرې نه د ایمان نه د دې وجه نه من دي چې هغه په ذهن کې ابلیس دغه وسوسه چولې ده نو حرم لا الله یو فضیلت ورکړی دی حدثنا علی ابن عبد الله حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم فتح مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکی پورز باندې او فرمایل چې ان هذا البلد حرمه الله بشک دا کلی عزت ورکړې دی دیل الله خ الله دیل عزت ورکړې دی لا يعضد شوکه لا يعضد شوکه شوک ازغی ته وی نبشی نبشي پرې کولې شوکه د دې ازغه د دې ازغه د پرې نکړې شي یعنی په دې کې چې هغه کم داسي بوټي دي چې هغه خودرو دي په خپل راخیږي نو هغه به د دې هغه ازغي به هغه به نشي پرې پرې کړې کې دی د دې ازغې به د دې ازغې دې پرې نکړې شي ولا ينفر سيده او د دې ښکار دی اونس غلول شي یعنی چې ښکار دی موږ مخکې دا خبره کړې و چې یو خو په دې کې غضب او قرباني ده مثلا قصابان دي ناستی نو یو خو هغه ده یو د ښکار نو په ښکار به ددې ځای هغه به نه کیږي ولا ينفر صيده او ددې ښکار دي اونه ځغلول شي ولا يلتقط لقطته او اوچت دي نه کی ددې هغه پریوته سیز لقطه یو شی پریوته دی د چانه موبایل پریوته دی بټوه پریوته ده نو د دې هغه پریوته سیز هغه دی نه اوچتې الا من مگر هغه سړی دی اوچت کی من عرفها چې هغه د دې تعریف کوي، تعریف څه ته وایي؟ چې هغه اعلان کوي د مالک د معلومولو لپاره چې وروره د دې موبایل مالک څوک دی؟ وروره د دې بټوې مالک څوک دی؟ نو نن سبا خیر هلته به اداري جوړي دي په حرم کې دننه او چې کوم سامان د چا ورک شوی بس هغه اوچت کی او دا غزینې د حکومت هغه ادارې لور کی بس بیا هر سړی راضي که د چا نه پاسپورټ لویدلی وي که د چا نه بل یو شی نو بس هغه ځای معلوم وي او د هغه ځای نه هغوی معلومات کوي او هغه نښې نښانې او علامات یې وایي. باب توريث دور مکه وبيعها وشرائها وان الناس في المسجد الحرام سواء خاصه د مکی په کورونو کې د میراث جاری کېدل په دې باب کې امام بخاری دا مسله ذکر کړي چې آیا د مکی په دې کورونو کې او په دې جیدادونو کې کم بلډینګونه دي نو کده چا دا نو آیا پای کې میراث هغه جاری کی دی شي د پلار نزوی ته او د زوی نه داغه بچو ته وبيعها وشرائها او داغي اغستل او خرڅول وان الناس فی المسجد الحرام سواء خاصتا او خلق دا په مسجد حرام کې برابر دي خاص په دې مسجد حرام کې یعنی امام بخاری په دې باب کې دې خبرې ته اشاره وکړه چې قران سوی سوره حج آیت نمبر 25 کې چې په دې کې مقیم او مسافر دواړه برابر دي نو د دې تعلق د مسجد حرام سره چې کوم سيزونه متعلق دي نو دا خاص دا حکم د دې د پاره دی هر چی د مکی کورونه دي نو داغه اغستل خرڅولم جایز دي داغه په کرایا باندې ورکولم جایز دي او دارنګ پای کې د میراث جاری کیدل دا هم جایز دي کم چې د امام ابو حنیفه او د باز نورو فقهاو چې دا بس ټول حرم دی او اغي لکه دا آیت ابتدان دا عام کړیو او دې ته دی چې دا وقف عام دی د ټولو مسلمانانو لپاره دا وقف دی د دې وجنه دا غ وقف پای کې یو بندا نه غستل خرڅول کولی شي نه په کری ور کولی شي نو چې د چا ملکیت پکې نه دی نو داغي میراث باغه څنګه جاری شي د امام ابو حنیفه او د نورو فقهاو داغي قول دا دی چې نه دا خبره صرف د مسجد حرام او داغي سره چې کوم متعلق ځایونه دي منا مزدلفه عرفات دا حکم صرف د دې سره خاص دی او نور باقی ماندا د مکی نور ازمکی او نور کورونه نور جیداد نو په دې کې ملک خاص دی یعنی چې د چا دی بس هم داغه هغه ملکیت دی داغه هغه ملکیت دی د احناف رست قول امام ابو حنیفه ته د فقه کتابونو کې هغه دالی کی او په دې باندې بیا فتوم دا وجاز بيع بيوت مکه او بیوت مکه و ارضها او جایز دی هغه خرڅول د د مکی د کورونو او داغي د زمکی بلا کراهتن بغیر د سکراهت نه وبه یفتا او په دی بانی فتوا هم ده او دا د امام شافعی قول هم دی خا اصل کی امام ابو حنیفه هغه د دې آیت نه ابتداء به استدلال کو چې سواء العاکف فيه والباد د هغې استدلال د وقف عام هغه د دې آیت نه دی امام بخاری رحمه الله امام شافعی او دارنګ نور کوم چې جمهور فقها دي نو داغي دلایل هغه دادي چې قران مجید د دې باج سيزونو د دې اضافت کړي دي د مکې خلکو ته لکه مثلا په قرآن کې راځي چې الذين اخرجوا من ديارهم خه هغه کسان چې هغه اخکلې شوي دي د خپل کورونو نه نو که چرته یو یو کور د مکی لکه دا د چا ملکیت نه وي نو قران با من دیارهم نه ویلې چیرې داغي د خپل کورونو نه د هغوی د کورونو نه، نو که د مکې ځمکه دا د ټولو خلکو لپاره مشترک وی، پکار دا وه چې قرآن دوی ته نسبت او اضافت نه وی کړی. دارنګه په حدیث کې راځي، په فتح مکه کې نبی علیه الصلوة والسلام اعلان وکړ چې من اغلق بابه فهو آمن، چا چې د خپل کور دروازه هغه بنده کړه، نو هغه په امن کې دی که جنگ یې نه کوو موږ سره هغه په امن کې دی دارنګي ومن دخل دار ابي سفيان او چا څوک چې د د ابو سفيان کور ته د نن شو نو هغه په امن کې دی نو که چرته د ابو سفیان ابو سفیان ته اضافت داغه د کور شوی دی دارنګي هر سړی ته داغه د کور د دروازې هغه اضافت شوی دی نو کچرته د ملکیت نه قائمې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ولي هغه ته اضافت کو دارنګ امام بخاری په دې باب کی روایت ذکر کئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکی ته راته نو د پیغمبر پاک نه تپوسو شو چې د الله پیغمبره تاسو په مکه کی په خپل کور کی کم چې تاسو هغه آبائی کورو نو تاسو به په هغه ځای کی سکونت اختیاروي پړاو به هلته کوي هلته به دیر کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورک خا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غسائل ته ویلي چې په مکه کې عقیل یعنی زما د ترزوی چې هغه سپریخینو زبب مکه کې په غزه کې ډیر شمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د دې زینته نو دلته چې دا کم کورونه نو د ابو طالب داغه کور دارنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم کورونه ابايي کور یو نو دا ټول د ابو طالب داغه بچو ته پاتې شو علی رضی الله تعالی عنہ او جعفر د ایمان راوړو نو دیم هجرتو کو مدینه ته او هر چې د ابو طالب دو نور زامن دي یو عقیل چې په هغه وخت کې هغه مسلمان نو او بل طالب نو په دی په هغه وخت کې په حالت د کفر کیو نو دوی ته هغه کورونه هغه پاتې شو نو دی هغه کورونه هغه خرڅ کړل نو که چرته دلته د امام بخاری استدلال د دینه دی کچرته د مکی په کورونو کې لکه د دې اغستل خرڅول هغه جایز نه وي نو په کار دا و چې نبی له صلوات و سلام دا ویلې وي چې هغه چې دا کم کورونه هغه خرڅ کړي دي او یا لکه ابو طالب ناغه ته کم کور په وراثت کې پاتې شوی دی نو که چرته وراثت په دې کې نه جاری کیږي نو نبی له صلوات و سلام به دا نه ویلې چې عقیل او د هغه رور طالب ځکه ابو طالب همغه د طالب په د زوی په نوم باندې د هغه کنیت دی نو نبی علی السلام بدانه وی ویلې چې عقیل او طالب دی د ابو طالب نه چې کوم میراث غسته واغه کورونه خوغي خرڅ کړي دي نو که چرته وراثت نه جاری کیدلې او دارنګي اغستل خرڅول اغه نه وی جایز په کار دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ځای کې د دې خبرې وضاحت کړی وی خو لیکن پیغمبر خو ویلی دی چې د هغې نه هغه ته وراثت پاتې شو خه هر چې جعفر او علی او هغې ته هغه وراثت ولې رونه رسېده نو د هغې وجه دا ده چې مؤمن د کافر وارث نشي کېدی او کافر د مؤمن وارث نشي کېدی د دې یو بل نه میراث هغه نشي اغستی نو امام بخاری هغه د دې نه استدلال کوي په دې نورو ابوابو کې به هم دا مسله را روانه ده دا څو بابونه امام بخاری هم په دې باندې تړلې دي لقوله تعالی ان الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام بشک هغه کسان چې هغه انکار وکړ کفر یې کړی دی او بندي خلک مسلمانان عن سبیل الله د الله د لارې نه د اسلام نه منع کوي قران نه منع کوي والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه بندي قا الذي اغه مسجد حرام جعلناه للناس چې من ګرځولې دی هغه د پاره د خلکو سواء برابر دی العاکف فيه هغه دیر کیدون کې پای کی یعنی کم چې د مکی هغه باشنده دی د مکی هغه اوسیدون کې مقیم والباد او مسافر کم چې د بهر نه راغلي دوانه پکې برابر دي نو امام امام ابو حنیفه اغیبا د دې آیت نه استدلال کو چې مکه ابتدان چې مکه دا ټول د ټولو مسلمانانو وقف دی آیت کې خو عاکف راغلی دی عاکف اصل کی چې په غزه کې بند وي یعنی په غزه کې مقیم وي د قران بل آیت کې معکوفن اغم د دې باب ناراضي خو عاکف اسم فاعل دی او معکوف دا اسم مفعول دی د سوره فتح 15 آیات کې راځي ولهدی معکوفا ان یبلغ محلا او هغه قربانی چې هغه بند کړې شوی دا چې هغه ورسیږي قربانی چې بند کړې شوی دا هغه چې هغه ورسیږي هغه زید حلالي ته ځکه په حدیبیه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه هغه بند کړیو نو قربانیان هغه بند وی نو معکوفا معنا محبوسا چې هغه منکړې شوی چې هغه بند کړې شوي نو عاکف نه مراد چې په غزه کې بندي مطلب دا دی چې دا غزه باشنده او دا غزه مقیم وي حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن عن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه قال، يا رسول الله اسامه ابن زيد نبي عليه الصلاة والسلام ته وایي، اې د الله رسوله! خه اين تنزل في دارک بمکه، تاسو به په مکه کي په کوم ځای کي په خپل کور کي پړاو اچوئ يا کوم ځای کي به تاسو دېره کېږئ او کوم ځای کي به تاسو وخت تېروئ، ځکه څو ورځي خو به ستاسو هلته په مکه کي راځي. نو دا په فتح مکه کې مراد دی او په حجۃ الوداع کې یو سورې ځې راغلي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په حجۃ الوداع کې خو نبی علیہ السلام د دې زین بهر هغه چې کوم مقام او هغه ته وته وو فقال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وهل ترک عقیل من رباع او دور خایا عقیل اغس کور پر خود دی من رباع دام کور ته وی او دور رباع وړوکی کور ته او دور غټ کور ته ایر عقیل چې دی نو په مکه کې سور کوټه زی یا غټ زی هغه پرې خو دی دی زکه عقیل چې ونو ورثه ابا طالب هغه میراث وړو د ابو طالب د خپل پلار نه هو د و طالب او د ضرور طالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا او ميراث نه وړې د دې ابو طالب نه جعفر او نه علي رضي الله تعالی عنهما هيڅ شی ځکه دې دواړه مسلمانو او ابو طالب هغه په حالت د شرک او کفر کې تللی دی لانهما کانا مسلمین ځکه دا دواړه مسلمانانو او عقیل او طالب په دغه وخت کې کافرانو فکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل لا يرث المؤمن الكافر چې میراث نوړي مؤمن دی یو کافر نه او نه یو کافر د مؤمن نه اصل کې دا د حضرت عمر قول نه دی بلکې دا صحیح حدیث دی صحیح مسلم کې براشي چې نه میراث وړي مؤمن د کافر نه او نه کافر د یو مؤمن نه قال ابن شهاب ابن شهاب زهري وی وکانو يتاولون قول الله تعالی وکانو يتاولون قول الله تعالی او دوی با په دلیل کي دا قول پیش کوو، یعنی د مسلمانانو تر منځ چي مسلمان به د کافر وارث هغه به نه يي، نو څنګ چي په حدیث کي د نبي علیه الصلوة والسلام فرمان دی، نو مسلمانانو به په دي مسئله کي ددي آیت نه هم استدلال کوو. یعنی د قران د دی آیت نه به هم استدلال کو چې مسلمان به د کافر دغه وارث نه او کافر به د مسلمان وارث نه ان الذين امنو بشک هغه کسان چې ایمان راوړ هجرت وک وجاهدوا او جهاد وک په خپل مالونو او په خپل نفسونو سره فی سبیل الله په لار د الله کې یعنی مهاجرین دي والذین آووا ونصروا او هغه کسان چې زی ورک مسلمانانو ته ونصرو او امداد یو ک انصار دی مهاجرین او انصار اولائک بعضهم اولیاء بعض دا کسان بعضی د دی دوستان دي د بعضو یعنی بعضهم اولیاء بعض د دی منځ کی وراثت هغه جاری کیږي د د مهاجرینو او د انصارو ترمنځ ابتدا د اسلام کې دا سوا چې دی خو د یو بل وارثان کې دی شي ځکه مؤمنان دي او نبی علی السلام د دې ترمنځ مواخات قائم کړیو خو هر چې کافر دی نو کافر او مسلمان داغه منس کی وراثت هغه نه قائمیږي ها بعد کې چې کله د مکی خلکو بیا اسلام راوړو ایمان راوړو نو بیا دغه حکم دا بدل شو او به سوره احزاب کې راځي و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله چې بلکې سوره انفال په اخره کې مرাজি و اولو الارحام سوره انفال په اخره کې و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله کوم چې هغه خاوند د خپلولۍ دي، رشته دار دي، نو هغوی د بعضې د بعضو نه هغه ميراث هغه وړی شي. قال ابو عبدالله، په دې کتاب کې دا الفاظ نشته خو په نورو نسخو کې شته. امام بخاري هغه دا وايي چې نسبت الدور الي عقيل، اوس که چرته د په مکه کې یو سړی د یو ځای مالک کېدی نه نو په دې روایت کې د کورونو نسبت د عقیل ته شوی دی نبی له صلوات والسلام هغه ته اضافت کړی دی وتور صدور او دارنګي په کورونو کې میراث هغه قایمیږي هغه جاری کیږي ورنه که میراث نه جاری کېده نو نبی له صلوات والسلام ولی ویلی چې عقیل ده د ابو طالب نه او د هغه رور طالب هغه د خپل پلار نه میراث وړی دی وتباع وتشترا او دارنګ دا غستل خرڅولم په دې کې هغه کیږي باب نزول النبي صلی الله علیه وسلم مکه د نبی له صلوات و سلام په مکه کې پړا وچول په مکه کې داغه قیام خبازی محدثین هغه دا باقی مانده روایات هم دا بازی هم د دې مسلې سره تړي هم د دې مسلې سره تړي چې امام بخاری په دې مسله باندې د سو ابواب دای قائم کړی دي حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب په دې روایت کې امام بخاری د دین استدلال کوي چې نبی له صلوات و سلام نه چې کله تپوسو شي چې کله پیغمبر مکی ته راته نو وی ویل زمنګ به سبا پړاو ان شاء الله بخیف بنی کنانا دا به زمنګ د بنو کنانا چې کوم هغه د غر لمن ده نو په هغه ځای کې به زمنګ پړاو وي یعنی کوم ځای کې چې هغه نن سبا مسجد خیف دی په مینا کې زمنګ پړاو به په هغه ځای کې وي نو که چرته د مکی د د دې زینو د دې نسبت غیر ته که دا ناجائز وی او د دی هغه ملکیت د چا نه قائمیدلی نو نبی علیه الصلاة والسلام دلته ولی دا ویلی دی چه د بنو کنانه چه هغه کوم ځای دی خیف والا مقام نو زمونږ پړاو به په هغه ځای کی وی نو مقصد دا دی چه د دی نه دام ثابت شو چه وګوره بنو کنانه ته د هغه ځای نسبت شوی دی نو مطلب دا چه هغوی د هغه ځای مالکان دی کوم چه د د دې د حج د مناسکو نه علاوه چې کوم ځایونه دي د حج د ارکانو نه علاوه چې کوم ځایونه دي حدثنا ابو اليمان او په دې روایتو کې کم چې هغه د د د نبی له صلوات و سلام سره چې هغه کم بایکاټ ته په په شعب د په شعب د دغه عبد المطلب کی چې د دې سره یا شعب د بنی هاشم چې کوم دی چې دې سره درې کاله بایکاټ هغه شوی وو نو په دې باب کې هغه روایت ذکر کړي چې دې سره بالکل هغه سوشل بایکاټو چې نه بو سره نکاح کو نه بو سره غستل خرڅول کو ترسو پوری چې دې مونږ ته د الله پیغمبر اغه راته نه سپارلې حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې اراده وکړه مکې ته د راتلو نو وی ویل چې منزلنا غدا زمونږ هغه پړاو به سبا ان شاء الله تعالی دا په کوم ځای کې وي په بخیف بنی کنانه خیف اصل کې هغه د غر لمن ته وي چې د غر نه لاندې یو ځای وي د پړاو د بنو کنانه چې کوم هغه د غر لمن د خیف مقام دی په هغه ځای کې وي حيث تقاسموا على الكفر دا غزه دی چي د قريشو قبايلو دوی قسمونه خوړلي وو يو بل ته علی الکفر په کفر باندي د کلکيدو يعني دوی ويلي چي موږ به دغسي په کفر باندي کلک يو او د پيغمبر او دده د دې خاندان سره به زموږ بايکاټ يي بنو هاشم سره د دې نه چي هغوی هم ټول مسلمانان نه وو خو ليکن دوی ته يې ويلي وو چي موږ ته دا دا کس موږ ته راوسپارئ، زموږ تاسو سره هیڅ تعلق نشته او موږ نور تاسو ته هیڅ هم نه وایو، لیکن دا د غیرت خبره وه نو دې وجې نه هغوی د الله پیغمبر هغوی ته نه و سپارلی، نو د دې ټولو قبایلو د قریشو د بنو هاشم سره او کوم چې بنی المطلب وو د هغه ټول خاندان سره د دوی. په کوم ځای کې چې دوی قسمونه خوړلي یو بل ته په کفر باندې د کلکېدو یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خیف د بنو کنانه نه مراد کوم ځای وو یعنی بذلک المحسب مراد د دین هغه محسب مقامو د دې وجنه په روایتو کې خیف د بنو کنانه محسب ابطح بطحا دا ټول د یو ځای نمونه دي خدا قصه سوا دا قسمونه د سو وذالک ان قریشن او دا د دې د قسمونه خوړل دا واقعیا دا وا چې قریشو او کنانه کنانه د نبی له صلوات والسلام چې کوم غبره نیکه دی ابن هاشم او ابن کنانه نو دا مخ کې بر نیکی دی نو قریش او کنانه تحالف دی قسمونه خوړل یو بل ته علا بنی هاشم د بنو هاشم خلاف کی و بنی عبد المطلب د د امام بخاری په په دې روایت کې د امام اوزاعی په دې روایت کې کم چې د د ولید په په روایت سره دی نو پدې کې شک دی چې آیا دا بنی عبد المطلب دی او که بنی المطلب دی خو امام بخاری په خپل بنو المطلب لا ترجیح ورکړې ده د هغې وجه دا ده چې بنو عبدالمطلب هاشم خو اوس هم د د عبدالمطلب پلار دی که نه نو بنو عبدالمطلب دا په هاشم کې داخل دي نو د دې وجه نه کم چې هغه مطلب دی کم چې د هاشم رور دی نو مراد تناغه دی دی قسمونه خوړلیو د بنو هاشم په خلاف کی او د بنو عبد المطلب یا د بنو المطلب په خلاف کی هغه قسمونه په څه خوړلیو چې الله یناکحوهم چې د دې سره بنکاونه نه کوي ولا یبایعوهم او د دې سره باغستل خرڅول نه کوي حتا یسلمو الیهم النبی صلی الله علیه وسلم تر دې پوری چن اوس پاری دی ته د الله پیغمبر او بنو هاشم او بنو مطلب هغه دی ته تیار نو عام طور باندې دی ته د سیرت په کتابونو کې شعب د ابو طالب وی حالانکه دا شعب د ابو طالب نه بلکې دا شعب د د بنو هاشم په کار دی ځکه چې نبی له صلوات والسلام د قریشو د دغه قبایل سره بایکاټ کړو وقال سلامتو عن عقيل ويحيى بن زحاك عن الاوزاعي اصل کې دي کې په دغه د ولید په روایت کې کوم چې د اوزاعی نه دی نو پای کې دغه شک دی او دا نور چې کوم روایت دی د امام اوزاعی دا نور چې کوم دو شاګردان دي د امام اوزاعی چې دا نور کوم دا دا, دا نور ته کوم روایت دي یو سلامه عن عقیل او یحیی ابن زحاق عن الاوزاعی په دې روایت کې شک نشتا او پای کې ښکار دا وی چې اخبرنی ابن شهاب وقالا او دا دوانه وی چې بنی هاشم و بنی المطلب په دې کې هغه بني عبد المطلب نشته چې دوی قسمونه خوړلي وو د بنو هاشم خلاف کې او د بنو المطلب په خلاف کې امام بخاری وایي چې بني المطلب چې دی نو اشبه دا ډیر زیات نږدې دی او ډیر زیات مشابه دی د درستګۍ سره او ډیر زیات برابر دی د درستګۍ سره یعنی دا روایت دا صحیح دی امام بخاری یعنی دی لا ترجیح ورکړی د چې په کوم کې بنی بن المطلب دی باب قول الله عز وجل په دې باب کې امام بخاری صرف د قران د دې آیت نه استدلال کړی دی یو یې حرم له الله فضیلت ور کړی دی نو د حرم اغه حرمت اغم ته ذکر کوي او ور سره دام ذکر کوي کم چې دا مسله را روانه ده چې دا فضیلت صرف بیت ته حاصل دی کم چې دا کور دی مسجد حرام دی نو دا صرف دی ته حاصل دی نور باقی ماند د دین علاوه چې دا کم ازمکی او کورونه دي نو دا حکم هغه ته شامل نه دی باب قول الله عز وجل واذ قال ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا او کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ای زما ربه وګرځې دا کلی د امن والا وجنبنی وبنی ان نعبد الاسلام او اوساتې ما او زما بچی د عبادت د بوتانو نه د عبادت د غیر الله نه ای زما ربه انهن اضللن کثیرا من الناس بشک دی گمراه کړي دي ډیر د خلکو نه یعنی دا د دې د خلکو د گمراهی سبب جوړ شوی دی فمن تبعانی نو څوک چې زما تابعداري وکي زما په نقش قدم راځي فانه مني بشک دې زما نه دی ومن عصانی او څوک چې زما نه فرمانی وکي توحید نه مني نو ای الله غل د توبې توفیق ورکي فانک غفور الرحیم بشک ته بخون کې مهرباني ربنا ای ما ربا انی اسکنت من ذریتی بېشکه ما استوګنه ورکړه د خپل اولاد نه من ذریتی د بعضی اولاد زمانه د دې وجه نه اسماعیل دلته راوستیو بوادن ما استوګنه ورکړه د بعضی اولاد زمانه بوادن په داسې کند کې غیر ذی زرع چې نه د فصل والا عند بیتک المحرم په نزد کور ستا عزتمند باندې امام بخاری دلته دا وی چې اصل کې عند بیتک المحرم دا چې کم حرمت ته او په کم کې دا ټول خلق برابر دي نو دا صرف دی بیتک المحرم ته دا حکم شامل دی ربنا ليقيم الصلاه رب ای زمنګ رب د دې د پاره چې خلق په دې کې منځونه جاری کی نو وګر د ورونه د خلکو چې میلان کوي دیتا په دې کې روایت نشتا باب قول الله تعالی جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس د دې باب تعلق هم هغه مخ کې مسلې سره دی په دې کې امام بخاری هغه د قران د دې آیت نه د دې نه باب تړلې دی چې الله اصل کې دا فضیلت دای صرف کعبه لور کړې دی کوم چې بیت الحرام دی یا د دې سره چې کوم متعلقه زیونه دي باقی مانده امام بخاری چې دا رستو کوم روایت ذکر کړي نو پای کې هم دغه وی چې کم خلق کم بادشاهان په قرب قیامت کې اغا راضی نو که چرته د دې ټول حرم یو حکم وي نو په کار دا و چې د حرم دا ټول کورونه غوران کی لیکن کم بادشاهان چې هغه راضی په اخره کې او بیت الله بورانی نو د حبشینا یو یو ډیر یو کمزوری بادشاه هغه به راشي او په قرب قیامت کې هغه به کعبه هغه ورانه کي ګټې ګټې به د دې اونړی نو صرف دا هغه به کعبه ورانه کي نو که چرته د دې مکی د دې ټولو کورونو هم دغه حکم وي په کار دا ده چې هغه ټول مکه هغه ختمه کړی وی او ټوله مکه هغه ختمه کی لیکن د نوری مکی سره به هغه کار نه لری د نورو بلډنګونو او د نورو کورونو سره صرف کعبه به ورانی د استدلال هغه انداز دا دی باب قول الله تعالی جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس ګرځولې د الله کعبه چې هغه کور د عزت دی قیام للناس سبب د ادریدو د پاره د خلکو قیام للناس د دې دا وضاحت په دې روایت کې په خپل راځي چې قیامت دا به تراغه نه قائمیږي چې ترسو کعبه په دنیا باندې او چې کعبه کله وران شي نو بس دا به د خلکو د فنا کېدو دا به علامت وي نو قیام للناس یو معنا دا سبب د ادریدو د پاره د خلکو چې تر څو پورې کعبه دنیا به قائم وي او چې کعبه غوران شي نو بس دا د قیامت د قیام د قیامت د ودریدو د قیامت د قائمېدو علامت ته والشهر الحرام او غمیاشت د عزت والهدیا والقلائد وغ قربانی هغه وړوکی ساروی هغه لوی ساروی ذالک دا د دې د پاره لتعلمو چې تاسو پوه شئ چې بشک الله پوهه ده په هغه سبانه چې په اسمانونو کې دي په دې آیت کې الله غباز شاعر غي ذکر کړی دي چې هغه بیت الله دی دارنګ میاشت د عزت دی او هغه د قرباني ساروی دی دا سوچ د اسلام نه مخکي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه مخکي په هغه وخت کې د کفارو هم دا سوچو او د دې دورانولو د دې په نیتونو باندې راغلي دي هر زمانه کې کفار هغه د غواړي ابراه راغلی داغم دا سوچو او داغي نه بعد په هر زمانه کې د کافرانو داغي دغه سوچ دی خو لیکن خ الله هیڅ چاله لکه دا توفیق نه دی ورکړي چې هغه کعبه هغه ورانه کړی شي ها چې کله د قرب قیامت د قیامت د قائمېدو وخراشي نو بیا به د په درمیان کې دا سمندر دی ځکه سعودي عرب دا د ایشیا بالکل په دی اخیرنی باونډری باندې پروت دی په منځ کې سمندر دی او به دا غین اخوا مصر او افریقا بر اعظم دغه شروع شي نو په اخوا چې کوم علاقه د حبشه نن د دنیا په نقشه غي ته ایریټریا وای نو د ایریټریا نه د حبشې نه کوم ته چې صحابه او هجرت اول کړیو د هغه زینب یو کمزورې بادشاه یعنی نبی علیه السلام دا فرمایي چې اسی خو د دنیا غ طاقتور او زورورو بادشاهانو د دې دورانولو ډیر کوشش کړي دي لیکن څوک نه دي کامیاب شوي خو چې کله د قیامت د قائمېدو وخراشي نو بیا به د حبشي نه داغه کمزوري ملک نه چې ننم د حبشي په دې زمانه کې یعنی داغوی هیڅ حیثیت نشتا ډیر نهایت کمزوري دي نو د هغه ملک نه به یو کمزوری بادشاه چې هغه به د بدن په اعتبار باندې هم کمزوری نو چې ورانه یې الله به دغه په لاس باندې ورانه کی ځکه چې د قیامت د قائمېدو وخت به راغلی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یخرب الکعبه ورانی به کعبه ذو سویقتین ساق دی پنډې ته وی گیټې ته وی او سویقا تصغیر دی هغه خاوند داغه دوو نرو پندو هغه خاوند د دوو وړو پندو او د وړو ګټو والا یعنی داغه به نری نری خپی وی من الحبشه د حبشینا د حبشینا به یو بادشاه غبراشي او داغه کمزورې سړی هغه با کعبه ورانه کی ځکه چې په هغه وخت کې به د الله فیصله شوي د قیامت د قائمیدو نو دا قیاما للناس چې کعبه تر څو پورې په پزمکه ولاړه یي نو مطلب دا دی چې تر هغه وخت پورې د دنیا نظام هغه قائم دی حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حا وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال اخبرنا محمد بن ابي حفص عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء عربو با صحابه کرامو دی بروجنی ول د عاشورا د لسم محرم او عاشورا عشرنا عشرا لستوي نو دیتا د لسم محرم ته عاشورا وي صحابه کرامو بروجنی ول د عاشوري او دا په په زمانه د جاهلیت کې هم د عاشوري هغه روژه وه، اسلام نه مخکې هم وه، د دې وجې نه د عاشوري د شیعه ګانو د دې سره هیڅ تعلق نشته، دا د وروسته پیداوار دی، د عاشوري خپل فضیلت د احادیثو نه ثابت دی، دوی به روژه نیوله د عاشوري قبل ان یفرض رمضان د رمضان د روژې د روژې د فرض کیدو نه مخکې، وکانه یوما تستر فيه الكعبه او په دې عاشوره کې به عربو پټه پټولې بشوا فيه په دې عاشوره کې الكعبه کعبه یعنی په نوی غلاف باندې پټولې بشوا په دې کې کعبه په نوی غلاف یعنی عربو با د د عاشوري پورس باندې کعبه ته نوې غلاف چاو په دې ځای کې امام بخاری هغه د دینه وکانه یوما تستر فيه الكعبه د دینه استدلال کوي چې د کعبه او د نورو ځایونو فرق زکه دی چې په مکه کې صرف دا غلاف دا کعبه ته اچول کیږي که د نورو کورونو دا حکم وي په کار دا و چې هر سړی په خپل کور باندې په خپل بلډینګ باندې غلاف را ځوړند کړي وي خو نه د نورو کورونو ځان له حکم دی، د دې وجې نه د هغې اخستل، خرڅول، د هغې کرایه، د هغې هر څه جائز دي، هر چې کعبه ده نو د کعبې ځان له حکم دی، د دې وجې نه دا پټولی شي په غلاف او د نورو کورونو دا حکم نه دی که یو سړی هغې پټۍ پټ دې کړي او که نې پټۍ نه دې پټۍ. وکان یوما تستر فيه الكعبه او د عاشوری دا غورز وا چې پټولې بشو په دې کې کعبه په نوی غلاف پانی فلما فرض الله رمضان هر کله چې الله د رمضان روزي فرض کړي نو نبی له صلوات و سلام فرمایل چې د عاشوري د روزه اوس استحبابي روزه ده کده چا خوخي نسی دی او کده چا خوخه نه ندی نسی من شاء ان يصومه فليصمه د چا چې خوخه وی چې هغه روزه ونیسی د عاشوري نو روژه دي ونيسي او د چا چې خوخه وي چې هغه پريدي نو پريدي دي داغه خوخه ده مستحب عمل دی حدثنا احمد حدثنا ابي حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتاده عن عبد الله بن ابي عتبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت خامخ حج د بیت الله بکیږي دې کې مغه قیام للناس هغه ته اشاره ده حج د بیت الله بکیږي او دا بروان وی ولا يعتمرن او خامخا عمره بکیږي د بیت الله حج بم کیږي عمره بم کیږي بعد خروج یاجوج و ماجوج د یاجوج ماجوج دراوتو نه بعد بم حج او عمره کیږي یعنی یاجوج او ماجوج چې دا غي غ فتنه او فساد چې هغه په احادیثو کې براشي قران هم وایي چې دا غي فتنه او فساد په قرب قیامت کې دا ډیر معروف او مشهور دی لیکن اغي به هم د بیت الله پورانولو باندې قادر نشي او وروسته به یو یو کمزورې بادشاه هغه براپاسی او چې کله د قیامت د قائمېدو الله اراده وکي نو داغه په لاس باندې باغه کعبه هغه ورانه شي مقصد دا دی تابعه ابان و عمران عن قتاده په دې روایت کې د قتاده د حجاج ابن حجاج دغه متابعت ابانم کړي دی او عمرانم کړي هغه هم د قتاده نه دا روایت کوي خو د عبدالرحمن چې کوم د شعبه نه روایت ته او هغه د قتاده نه دی نو پای کې دا الفاظ دي چې لا تقوم الساعه حتى لا يحج البيت قیامت به نه قائمیږي تر هغه وخت پوري چې حج د بیت الله هغه نه کیږي او حج د بیت الله به کله نه کیږي چې کله به یو کمزورې بادشاه هغه برولږي کعبه به ورانه کی نو سموده خو بداسي یعنې بیا به هم فوراً خو به دا به د قیامت د قایمېدو هغه وخت به رانږدې شوی نو د د بیت الله تواب به داسې نه کیږي چې هغه به کعبه ورانه کی نو سموده به بیا خلک لګیای لګیا به لګیا به تر دې پوري چې د باد کې د مسلمانانو نه حالانکه دی باغ طرف ته منظم کوي او بیا به بغیر د کعبه نه بغیر د دې کور نه به یعنی هغه تصور به څه زمانه پورې د مسلمانانو منځ کې یی لیکن رو رو به د مسلمانانو د ذهن نه هغه تصور د کعبی ختم شی نو بس بیا به دا د قیامت د قایمیدو هغه علامت به یی لا تقوم الساعة حتی لا یحج البیت نه به قایمیږی قیامت تر دی پوری چی حج به نه کیږی د بیت الله والاول اکثر لیکن دغه ړومبنی روایت چی دی نو دغه یعنی زیات بیانیږی. ځکه پای کی روات چې دینو اکثر هم دغه روایت کوي دا غیر راویان اغزیات دي په قطاده باندې د تدلیس داغي الزام هم دی او په دې کې هغه په عن سره روایت کړي دی امام بخاری دا غ تدلیس د الزام هغه دا کوي چې اصل کې قطاده دا روایت د عبد الله ابن ابي عتبه نه هغه نه اوریدلې دی او عبد الله چې دی نو هغه د ابو سعید الخدری نه دا روایت اوریدلې دی نو په دوانو کې د سماع تصریح ده باب کسوت الكعبه کعبه ته غلاف اغا چول ندی کوم امام بخاری هم دې ته اشاره کوي چې اصل کې کابیل چې بخلکو د پخوانا او نن به هم دای چې د پخوا نه هغې ته به خلکو مال به راوړو نو چا به په کې سره ایشتل چا به په کې چاندي ایشتله نو که چرته د مکی د دې ټولو کورونو دا حکم وي په کار دا وه چې دغه پیسه او دغه چندي او دغه چې کومې چړاوي کې دي په غزې باندې په کار دا و چې دا د مکې په دې نورو کورونو باندې هم دا لګېدی، حالانکه دغه صرف په کعبه باندې لګېږي، د دې وجې نه په کعبه چې دا کوم غلاف دی نو دا به هم پخوا د همغه چندو نه کوم چې کعبه کې به خلکو مال لړکوه او په کعبه کې چې کومه خپله خزانه وه د سرو او د سپینو نو دا د کعبې دا غلاف به هم د هغې نه کېده، باب کسوة الکعبة او نن هم دې ته هغه کسوه وایي، خو نن سعودي حکومت دا د یوم عرفي په ورځ باندې دا غلاف بدلی په خوا به عربو په عاشوري په ورځ باندې کوو خو لیکن اوس تقریبا ټول کال کعبه غډه کوي نو دی وجه نه په بل ورځ ممکن نه چې کله حاجیان اغي منا ته لاړ شي نو په عرفات ته لاړ شي نو به په کعبه کې دلته دا غي غلاف بدلول هغه اساني باب کسوه الکعبه په کعبه باندې هغه غلاف او هغه صادر هغه راځوړندول حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا واصل الاحدب عن ابي وائل قال جئت الى شيبه وحدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل ابو وائل تابعي هغه وی کم چې د د کعبه د چابي چې د چا سره د دې ذمہ دارو او ننم دغه خاندان سره دغه چابي ده نو هغه وې زه په کعبه کې د شیبه سره ناستو ما جلستو مع شیبه تا زه د شیبه سره ناستو ما علی الکرسی په کرسی باندې فی الکعبه په کعبه کی فقال نو وی ویل شیبه لقد جلس هذا المجلس عمر رضی الله عنه په دی زه کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناستو یو زه ته اشاره وکړه فقال وی ویلی لقد هممتو زما دا اراده ده چې الله ادع فیها صفراء صفرا زیړ ته وایی او بیضا سپین ته وایی مراد ترینه هغه سره او سپین دی یعنی سونه چاندی زما دا اراده ده چی زه پری نه دم په دی کعبه کی صفراء نه پکی سره زر پریدم او نه پکی چاندی پریدم یعنی ددی چی هغه سومره چنده او سومره چړاوه دی ته راغلی ده د پخوا نه پرته ده هغه خزانه په دی کی لاندی یو یو زیده د دی د خزانی یو زیده الا قسمته مگر دا تقسیم کوم د مسلمانانو ترمنځه قلت زکه اوس اسلامی حکومت قائم شوه دی نو د کعبه چې هغه سه اهتمام دی هغه اسلامی حکومت کوي قلت نو شیبه وی چې ما ته ویلې چې ان صاحبای کا ستا دا دو ملګری یعنی مراد ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر چې کوم ستانه ډیر اوچته مرتبه لري لم يفعلا سره د دین چې غریبي وا حالات ډیر بدترو لیکن غیم دا کار نه دی کړي یغی دا کار نه دی کړي ته څنګه کې نو قال عمر رضی الله تعالی عنہ ویلي چې همل مرانی هغه داسې دوانه سړی دی اقتدی بهما چې زه د هغه دواړو اقتدا کوم ټیک ده چې هغی نه دی کړی زه هم نه کوم قه دلته خو په دې کی په د کعبې د کسوی هیڅ ذکر نشته ما په باب سر کې هغه دا ویلی چې اصل کې په کعبه باندې چې دا کوم غلاف وغیره دا به چړاویده نو دا هم په دې ځای کې چې دا کوم خزانه ددې دپاره وه نو د کعبې چې هغه څومره ددې د د اینځلو دارنګه ددې چې کوم هغه رنګ روغن دی ددې چې هغه کوم غلاف دی نو هغه ټول به هم ددې چندې نه کوم چې په بیت الله کې به خلکو هغه سره او سپین لړکول نو هغه به هم ددې نه هغه اهتمام کیده. باب هدم الكعبه د کعبه هغه ورانول وقالت عائشه رضی الله عنها قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې حمله به وکي یو لخر په کعبه باندې فیخسف بهم نو اغي به اومنډل شي په دې ځمکه کې مطلب دا دی چې ډیر قومونه ډیر بادشاهان زورور بادشاهان سره د لخکرو با د کابی ورانولو د پاره راضی لیکن هر سړی به په نه قادر کیږي د ابرهه پشان خو لیکن حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیی بن سعید حدثنا عبید الله ابن الاخنس حدثنی ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال یو طرف ته به غټي لخکرې نه کامیابیږي او چې کامیابیږي به نو یو کجې کجې اغه چې هغه دا د خپو دا سرونه دا د یو بل تجوختی او دا گیټي دا د یو بل نه لکه لري نو هغه کجا او کجې نو یو کجې سړی هغه برا لګيږي چې داغه یعنی هغه تګ به هم صحیح نه او دارنګې نری نری دا پنډۍ او ګیټۍ به او هغه به د بیت الله دا یو یو ګټه دا برونړی ځکه چې الله به د قیامت د قائمولو فیصله کړي کأنی به گویا کې زوینما دی کعبه لرا چې اسودا هغه تور سړی ځکه د حبشي خلک دا تور دي هغه تور سړی افحجا هغه کجې سړی چې داغه د خپو هغه هغه چال بم داغه ټیک نه یقلعها نو هغه بروباسي د دې کعبین حجرن حجرن غټه غټه غټه غټه بد دین روباسي او دا بورانه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وراني بدا كعبة آغا خاون دا غدو نرو نرو جيتو او د نرو نرو پندو من الحبشي من الحبشتي د حبشينا خا دا مخ کې د فائدہ کې دالی کی چې دا واقعي باسل کی د حضرت عیسی علی السلام د دوباره دراتګ نه بعد او داغه د دنیا د تلو نه بعد ولکدای او لکه کعبه با دا الورانیږي ټیک شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين